الرحیم باب قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها مخکې مسله وه چې مړی مړ شي سړی مړ شي د هغه میراث تقسیموي وارثانو له پکارو چې د خپل مړي میراث راوالي او سره تقسیم کړي نن مسله دا ده مال تقسیموي خو ګورې د مړي ښځې مه تقسیموي پخوا به چې سړی مړ شو ښځه به ترې پاتې شوه نو دوی به دو, دو طریقې کولې یو به دا طریقه کوله چې وایي دا زمونږ کونډه ده که به خوخه وشوه په دې کور کې به واده کړه که د دې به خوخه و او که به نه و خوخه که خوخه به شوه دا به راواغشته په چا باندې به خرڅ کړه په بل به په نکاح کړه او که خوخه به شوه نوم د سه به کور کې ساره کړی و ناسته به هم د قصې بمړه شوه کله و نه کله به داسې کار کوو یو سړی به مړ شو خزه به پاتې شو لګا خکلی به وه وارثانو به کوشش دا کو یو وی چې زی قبضه کم او بل وی چې زی قبضه کم هر سړی به کوشش کو چې کم سړی براغه او اول به په صادر ورواچو بس هي له دا به دا غوه نو الله وی چې مړی میراث اخلي خو مال میراث کې اله خو خزه په میراث کې دا ماله پاتې شو دا کنه ټیک دې شه بس باب قوله ولکم نصف ما ترک ازواجکم دا دې دی الله تعالی حصے خی یو سړی مرش یو دغه دی د خزم رشی د خاون چې دی د خزې په مال کې څومره حصہ کیږي ښځه مړه شوه خاون پاتې شو د خاون چې دی د ښځې په مال کې څومره حصه کیږي وی تاسو وګورئ د ښځې اولاد شته که نشته که د ښځې اولادو نو د خاون څلورمه کیږي که د ښځې اولاد نو د دې خاون نه یا د بل نه نو بیا د خاون نیمه کیږي ولکم شته د ستاسو لپاره خبره سړو سره ده نصف ما نیمه د هغې مال ترک ازواجکم چې پریخي وي خزو ستاسو خدا لې چې علم یکل لهن ولدن کچره د دوی اولاد نو او که د دوی اولادو فلکم السمن نو بیا تاسو فلکم الربع نو تاسو لبیا سره سلورمه ده حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عبد الله بن عباس وي كان المال للولد پخوا دا طریقه و د اسلام نه مخکې چې مال به دا د اولادو که سړی به مړ شو مال به تې پاتې شو مور او پلار له داغه کیسه نه و تم به تمامه مال به دغه د اولاد ا کدا سه به وکړو سړی ته دا مسله و چې کاکا مور له وصیت او کا پلار له وصیت او کا که وصیت به کړي او خدا او که وصیت به نو کړي د پلار به سم نو کان المال او مال مخکې للولد د پاره د اولاد وکانت الوصیت او وصیت ضرور للوالدین د پاره د مور او پلار الکه مور او پلار لدی الله یې سم مقرر کړی نه ده خو ته به ولا وصیت کې ف نسخ الله من ذالک نو منسوخ کا الله د دغه نه فنسخ الله نو منسوخ کا الله چې من ذالک د دغه نه ما احب هغه چې د الله خوخه وه هغه چې د الله خوښه وه الله پاک ولګېد وایي اوس مور او پلار له وصیت مه کوه د پلار ځان له حصه د الله مقرر کړه د مور ځان له ده فجعل الله وګرځو للذکر د پاره د نارینه اولاد مثل حظ الانثیین پشان د حصې د دوو جینکو پلار مړ شو یوې زوی پاتې دی دوې لوریانې پاتې دي مال به غټ په منځ نیم کې نیم به زوی له ورکې یو زوی له او نیم به د دوو لوریانو له ورکې وجعل للابوین او وی ګرځو د پاره د مور او پلار لكل واحد منهما السدس ار یو د دې دواړو لشپګمه د پلار څومره کیږي د مور څومره کیږي که د مړي اولادو نو د پلار ځان له سدس دی شپږمه او د مور ځان له سدس دی شپږمه دولس جیره به ځمکه پاتې ده او اولاد هم شته د مړي نو د پلار پکې ځان له دوه جیره به او د مور پکې ځان له دوه جیره به سړی مړ شو خزه ته پاتې شو د خزه د خاون مال کې څومره حصہ کیږي د خزه وی وګوره د سړی اولاد شته که نشته که د سړی اولاد نو نه د دې خزه نه او نه د بل نه د سړی اولاد نو نو د خزه سلورمه ده او که د خزه دغه دا دغه د سعودي سړی اولادو نو بیا د خزه اتمه ده اته جریبه ځمکه ده د سړي اولاد نشته نو چې اولاد یې نشته د ښځې پکې څلورمه کېږي دوه جریبه او که نه د سړي اولاد و نو بیا د مړي چې دی هغه دغه کېږي د مړي په مال کې د ښځې دغه کېږي اتمه ات یو جریبه نو وی وجعل للمرأه او الله وګرځاو د خزه د پاره اسمونه اتمیسا کده مړی اولادو ور ربوع او سلورما کده مړی اولاد نو بالکل د خزه یې سکه مشوه د سړی نه ګوره چې د خزه مړه شوه او د خزه اولاد نو د خاون نیمه ده که اولاد یې و څلورمه ده او که مسله الټه شوه سړی مړ شو نو او اولاد یې نو نو د ښځې بیا څلورمه ده او که اولاد یې و نو بیا اتمه ده وللزوجین او الله مقرر وللزوج الله مقرر که د خاوند لپاره الشطر نیمه نیمه که د ښځې اولاد نو والربع او څلورمه که د ښځې اولاد وو باب قوله دا باب د د دې قول الله چې لا يحل لكم نه حلاليږي مؤمنانو تاسو له ان ترثوا النساء کرها چې تاسو په میراث کې والي ښځې کرهن په داسې حال کې چې د هغوی خوښه نی هغه چغې وایي چې زه دې کور کې نور بل خاوند نه کوم خاوند نه کوم او تاسو د هغې نه اختیار والی او په زور په دې کور کې نکاح کې یا چې دې د ښځې چغې وایي چې زه نکاح نه کوم نه کوم هلته او تاسو وایي نه پلاني ځای کې خرڅه کوو آتیتموهن الکه په خزو باندې پابندی ملګوي اوس خزه د غریبه خاوند مړ شو عیدت پوره شو او تاسو په بیام زور لګوي چې نه بل ځای باندې سي ځان لبه خاون نه کې د مړي وارثان وته وي دا لیورونه دا وته وي چې نه که زمونږ خوښه یي دې کور کې به دې په نکاح کوو که زمونږ خوښه یي بل چا ته به دې په نکاح کوو که زمونږ خوښه یي چا ته به دې په نکاح نه ورکوو ولا تعدلوهن لا تعدلوهن تاسو ممنې کوي دوی عبد الله ابن عباس صاحب د لا تعدلو معنا څه کوي لا تق هروهن تاسو دوی مو مجبوره وي قهر دې ته وي خپل خبره په زور په بل منل انه کان حوبا کبیره دا لکه د یتیمانانو مال مخوره یا د خزو حقونه چې دی مهر ورکوي کم ورم نکنو انه یقینا دا چې دی کان حوبا دا دا حوب کبیره غټ حوب معنا کوي عبد الله ابن عباس اسما گناه حوبا گناه ذالک ادنا الله تعولو الک دو دو خزی کوي یو مکوي درې درې کوي سلور سلور کوي کچره ته په دې یری دی چې زه دوه خزه او کم بیا به عدل نشم کولی انصاف به نشم کولی ګناګار بشم نو فواحدتن بیا دغه کوي یو خزه کوي یو خزه کې فیدی وي ا وی دا یو خزه باندې اکتفا زکه کوي چې ذالک ادنا دا یو خزه باندې اکتفا کول دا ډیر نږدې دي د خبره ته چې الله تعالی تاسو به بیا زیاتې نه کوي چې دوی خامخا د سړی نه زیاتې کمی کیږي او چې یوي خو ټول ځان هغه ته وقف کړي بیا بس زیاتې وکړي نو الله تعالی چې تاسو زیاتې نه کوي معنی کوي تمیلو تمیلو چې تاسو بابا یو طرف ته زیات میلان نه کوي ما وی دوه خزي کله نه کله سړی یو سره زیات تعلق ساتي بل سره کم ساتي نو ګناګار شي ریاض خان لري تمیلو نه میلان کوي یو طرف ته لازم خلکو یې بل معنا کړی دا وا غلطه ده وی ذالک اوسنی خلک وی ذالک ادنا الله تعولو وی یو خزه زکه کوي چې په یو خزه کې فایده ده ده چې الله تعولو ستاسو به بیا عیال ډیر نشي بچی بم ډیر نشی او چې سلور خزه کې یو رمه به د یوې خزی او بل رمه به د بلی سلور رمی به نو دا به بیا څوک را کنټرول کوي نو چې یوه کې نو هغه یوې کې دا دی چې ذالک ادنه دا نږدې ده الله تعولو چې تاسو به بیا خاوندان د عیال نه د بال بچ صدقاتهن مهرونه داغوی نحله د زړه په خوشاله نحله دی ته وی دکاندار نه دی د زر روپو شی د باندې په سل خرڅ کی نو سړی د سلګون څنګه زر زر ورکي د زړه په خوشاله د زر روپو شی دی او ستا خیال ساتي او په سل د لدر کی د قصې چې خزي وي او مهر مقرر کو نو دا مهر ورته ورکه نحله د زړه په خوشاله خو امام بخاری بل معنی کوي هغه دا معنی کوي واتو النساء صدقاتهن ورکه خزوتا مہرونه داغوي نحله په تور د مہر قال الشيباني قال الشيباني وذكره ابو الحسن السوائي ولا اظنه ذكره الا عن ابن عباس دا روایت د عبد الله ابن عباس نه دی یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا یحل لكم نه حلالیږي ستاسو د پاره چې نه ته به بل ځای خاوند نه کې ولې زمونږ مړ رور تا له څونه مهر درکړو هغه مهر به مونږ ته راکې واپس بیا کې نو بیا به تا مونږ پریدو بل ځای کې به دغه کوو یا دا دی چې دا ستا زمونږ د رور په مال کې کم مهر دی هغه مهر به مونږ ته پریدې نو بیا به بل ځای خاوند کې قال عبد الله ابن عباس وی دا څه چل شوی چې دا آیاتونه نازل شو وی کانو او دا زمانه د جاهلیت کانو او دا زمانه د جاهلیت اذا مات الرجل کله به چې مړ شو یو سړی ښځه به ترې پاتې شوه نو کان اولیاؤه او به وارثان د مړي احق به امراته حقدار چې دی ډیر حقدار په ښځه ده بس دا خزه حقدار بسوکو د مړی وارثان د خزه حقدار با خپل مور او پلار نو د خزه مور او پلار خشه حقدار به په خزه نو دی به سره سمامله کوله ان شاء بعضهم که خوخه به شو د بعضو د دوی نو تزوجوها دی به په نکاح کړه ده که به خوخه وه نو په خپل به په نکاح کړه و ان شاء او کو د دوی به خوخه وه نو زوجوها بل چاته به په نکاح کړه وای زه دا پلانی ځای کې خرڅه کې و ان شاء او که خوخه به وشو نو د قصه به کور کې ساره کړی و لم یزوجوها چاته به په نکاح نه ورکوله د جینۍ د مور او پلار به په دې کې حق نو فهم نو دا د مړي وارثان احق بها دا به ډیر حقدارو په دې خزه د چانه من اهلها د کورنۍ د خزنه نه به پکې د پلار اختیارو نه به د رونو اختیارو فنزلت هذه الايه نو نازل شو د آیات فی ذالک فبارد دی کی ولکل او د هر یو د پاره جعلنا منګه مقرر کړی دی موالیا وارثان امام بخاری به ولګي د موالی معنی به درته وکړي ډېرې خو دلته معنی کوي وارثان د هر یو کس لپاره موږ مقرر کړي دي وارثان چې دا وارثان به میراث اخلي د څه شي نه به میراث اخلي مما د هغې مال نه ترک الوالدانې چې پرېښي وي مور او پلار هلکه باباجي مړ شو ادې مړه شوه او بچی ته پاتې شو د باباجي او د ادې وارثان به څوک هم د اولاد خان والاقربون او نږدې رشتہ داران والاقربون نږدې رشتہ داران الايه د آیات تر اخره پورې وایي موالی ټکی راغی د هر کس لپاره مونږ ګرځولې دي موالیه موالی نو وی موالی یا اولیاء د موالی معنی کوي اولیاء او د اولیاء معنی کوي یا لکه اولیاء ستا وی ورثتن وارثان د هر یو کس لپاره مونږ ګرځولي دي وارثان هلکه مال د مړي به د معاهدو په طریقې باندې نه تقسیموي د مړی مال چې تقسیموي په طریقه د اقربیت او د وراثت سره به تقسیموي دا ولې اوس خبره راشي نو د موالی معنا سره اولیاء او د اولیاء معنا دې څه کوي ورثتن وارثان هر یو کس د پاره مونږ ګرځولي دي وارثان والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم خو دلته دوه قرات دي یو دی عقدت لکه زمون قران کې دی یو دی عقدت خدا عقدت دی نو دی هغه دغه کوي عقدت هغه خلق عقدت چې تړلی شوی وي د هغوی سره ایمانکم قسمونه او معاهدې ستاسو دا سوک دی هو مولا الیمین هو مولا الیمین دا هغه کس دی چې هغه مولای د قسم او د معاهده دوست د قسم او د معاهده وي یو سړی دی تا سره خبره وکړه چې لکه زما بدی او ستا بدی سره یو ده که زه مړ شم ته به زما نه میراث اخلي او که ته مړ شوې ته به زه به ستا نه میراث اخلم دا معاهدې مو کړې چې معاهدې مو کړې هلک او ته مړ شوې ته نو او ستا مار به د معاهدو مطابق نه تقسیمیږي ستا مال به د وراثت مطابق تقسیمیږي ا دومره ده چې چا سره د معاهده کړی وي او ته مرې نو په مرګ وخت کې د ثلث نه ولا وصیت وکړه یاره زما د پلانی سره معاهده شوې ده زما د مال د درې میسې نه ولا لکه دونه شی ورکې زما د مال د درې میسې نه ولا دونه ځمکه ورکې دونه دغه ورکې نو هغه خلک چې تړلی شوي وي د هغې سره ایمانکم معاهدې ستاسو هغوی ته خپل حصه ورکې هو مولا الیمین دا غ ملګری د قسم دی چې سره معاهدی شوی وي او هو الحلیف دا غ دی چې چا سره ستا ما وی معاهدی اوس برته وی موالی جمع ده د مولا د مولا دلته معنا مونږ وکړه وارث لیکن د دې نورې معنی دي ډېرې معنی دي والمولا او مولا ته وایي چې د هغې جمع موالي راځي ایزن همدارنګې ابن العم هلکه د تره زوی ته مولا وایي ښه موالي د تره زامنو ته وایي او دویم والمولا المنعم او مولا دغه تم وی هغه احسان کوونکې المعتق چې هغه آزادونکي الکه مولا آزادونکي تم وی یو مری دی چې آزاد کړی دی د دې آزاد شوی مری مولا څوک دی دغه آزادونکي نو وی ول مولا او مولا چې دی دویمه معنی ده المنعم الموتق هغه انعام کون کې چې دی آزاد کړي بلا ول مولا الموتق او مولا موتق تم وی موتق آزاد کړي شوی الکه تا یو مری آزاد کړي دی دغه آزاد شوی مری ستا مولا دی خطا آزاد کړي دی والمولا الملیک او مولا دغه تم وی مالک ده الکه د دې کور مولا سوق دی یعنی مالک سوق دی والمولا مولا فی الدین او مولا دغه تم وی هغه ملګری چې په دین کې الکه د دیندارۍ د وجې تم مسلمان یې هغه مسلمان دی تاسو سره مولا یې یو سړی دی هغه یو میندو دی بل میندو دی دا سره په دین کې دوستان دي خو دا ډېرې معنی راځي خو ما وی دلته د موالی معنی د څوکړه دغه دی دا وارثان خ وایه حدثني سلط بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن ادريس عن طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ګوره دې زته ګوري عبد الله ابن عباس وی ولکل جعلنا موالیا د هر یو کس لپاره مونږه مقرر کړی دی موالیا موالی اوس مونږه د موالی معنی وکړه عبد الله ابن عباس بیا معنا کوي ورثتن وارثان هر سړی چې مړ شي دا غ خپل وارثانی دا یو آیات بل آیات راخلی والذین عقدت ایمانکم او هغه خلق چې شوی وي دا غوی سره معاهده ستاسو نو وی ورکه غوی ته حصہ دا غوی عبدالله ابن عباس صاحب وی چې والذین عقدت ایمانکم دا مخکې دی او لکل جعلنا موالی دا یات رست راغلی دی دا والذین عقدت ایمانکم دا منسوخ دی او دا ولکل جعلنا موالی دا ولسه دی منسوخ کون کې دی نو عبد الله ابن عباس وی کان المهاجرون او دا ماجر صحابه لما قدم المدینه کله بچ دوی را للمدینه ته نو دا تاسو ویلو رسول الله به یو ماجر را واغشت او انصاری سره به یو ځای کوي الکه تاسو سره دواړه رونه شوي یو ماجر یو انصاری دا به سره راواغشته معاهده به وکړه وی تاسو سره رونه سبا به چې د انصاری مړ شو نو د انصاری مال به وارثان نور د انصاری مال به دغه دغه وړو چې د چا سره معاهده شوی و مخکې مسله داسې وه څنګه دی لما قدم المدینه کله چې دوی راله مدینې ته او دا رورولي ولا رسول الله وکړه نو يرس المهاجرو میراث با غشت ماجر صحابی الانصاریه د انصاری صحابی نه دون زوی رحمه نه هغه خاوندان د رشته ده ده د هغه مړي رشته دار و میراث نه غشته د ماجر به تیا غشت ولی للاخوه التي د وجه د هغه رورولې نه اخ النبي صلی الله علیه وسلم چې رورولي کړي و پیغمبر علی السلام بینهم په منځ د دوی کې دا معاهده شوی و الک انصاری او ماجره تاسو سره دواړه رونه به دا به سره رونو که سبا به ما وی انصاری مړ شو د میراث به د اقرباو نه وړو د میراث به دغه وړو ماجر او ثم قال والذین عقدت ایمانکم او هغه خلک چې شوي وي د هغوی سره معاهدې ستاسو من النصر د امداد والرفادت او د دغه د معاونت والنصیحت د خیرخواهی دا ارس منسوخ شو وقد ذهب الميراث ا میراث منس کې لاړ چا سره د معاهده شوی وي چې الکه زما استاد بدی وي الکه زو استاد د یو بل سره مالی امداد کو الکه زو ته د یو بل خیر خوایي غواړو پدې ولی کلن جعلنا سره هغه میراث له منځ نه لاړ اوس د دې دوو معاهدو سره خپلو کې میراث نشته دومره ده چې مړی له پکارو چې د ثلث نه وله وصیت وکړي ویوسی له دومره ده چې وصیت به کوي دله اوس دی بیا سند کې خبره کوي زوړ سند تر لاړ شي ابو اسامه روایت د چانه کوي عن ادریسه ور په عن سره راغی په عن کې احتمال دی چې د دنو روایت کوي خو اوریدلې به ني یا ادریس روایت کوي د طلحه بیا په عن سره کوي نو کیدی شي چې داغه نه روایت کوي خو سما به نی شوي نه امام بخاری دا دغه وی خبره ده تکي چې سمع ابو اسامه اوریدل کړي دي ابو اسامه ادریسه د ادریس نو دا احتمال نشته چې دوی به د حدیث به تنی اوریدلې یو خبره دویمه وسمع ادریسو او اوریدلی دی ادریس استاز دا حدیث طلحه د چانه د طلحه نو مطلب دا د انقطاع پکې نشته باب دا بل باب دی قوله ان الله لا يظلم مثقال ذره په کله چې پر ورځ قیامت شي او خلق د الله د عدل وګوري او د انصاف وګوري حق اریان شي چې رب داسې دي وی ان الله یقینا الله لا یظلم هغه ظلم نه کوي لا یظلم هغه ظلم نه کوي مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې د ذره عمره الله پاک دغه نه کوي چا سره ظلم د مسقال معنی کوي یعنی زینت ذرتن په وزن د ذره زینت ذرتن مسقال معنی شو په وزن په اندازه د ذره د مسقال معنی شو زینت ذرتن په وزن د ذره ذره تاسو ویلو دو معنی راځي ذره دغه تم وی دا وړو کې میګې نه دی وړو کې ا وړو کې میګې دې تم ذره وی او ذره هغه شی تم وی هغه روشندان کې چې هغه دغه نور رانه نوځي نو په دې نور ځای کې چې ویناس نری نری خلی تاویږي دغه نرو خلو تم دغه وی ذره د الله بندګان دا به د الله دیدار کوي الله به ویني سوال دراغه چې دا آدم علیه صلوات و سلام نه تر د قیامت پورې دا دومره سلور کنجه دنیای دا ټول به الله څنګه ویني تاسو به کتلی چرته غټه جلسه راشي غټه جلسه دینی جلسه رای خلق دا وی دو درې لکه کس خلق پکې وي هر سړی وی زه د بزرګ سره ملاو شم خو چرته ملاویږي وینیم نه نو چې دا دو درې لکه کې مونږ هغه یو سړی نه وینو نو دا دومره چې د کروڑونو نه خبره وربار ده دا ټول به الله څنګه ویني د ځنې خلکو ذهن کې دا رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پوهیږي لکه ماشوم ان الله نو دا وایي عبدالله د ابو سعید خدری وایي ان اناسا یقینا یو ډله و د خلکو فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې ځان پویی قالو هغوی وی یا رسول الله اے دا الله رسوله هل نرا ربنا یوم القیامه ایا وینو به مونږ خپل رب پر ورځ د قیامت مونږ مؤمنان به خپل رب وینو فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وتوی نعم او نو بیا سوال دا راغی چې مونږ به رب څنګه وینو دا دونه څلور کنجه دنیا به دا به څنګه ښکاره کیږي نو پیغمبر سم عجیبه مثال وایي وایي تاسو چې نور ته ګورئ دا ټول لنډي کوتل ورته ګوري او ټول پاکستان ورته ګوري نو ولې یو کس د بل لپاره رکاوټ جوړیږي نه جوړیږي که په دې نه پوهېږې سپومې ته وګوره دا ستاسو د پنځلسمې شپې سپومې چې د اسمان تک شینی ټول خلک ورته ګوري نو چا دا ویلي دي چې هلکه ته دې خوا شه چې زه یې وګورم هر سړی ورته ګوري یو د بل لپاره رکاوټ نی د قصب الله پرز د قیامت په داسې طریقې چې دا ټول نغه به ویني عالم خ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تاسو وایې څنګه به ویني نو وی هل تزارون آیا تاسو یو بل ته ضرر رسوي فی رویت الشمس پلیدلو د انوار کې بظهیره په غرمه کې چې په غرم دا چې دغه اوس راختو وخت کې خو به بیا هم لږ داسې سړی سر ور دغه کي چې اوس دلته زه ناست یم او هلته ته ناست نو چې زه ورته داسې ودرېږم ته پناه کېږې زما نه خو چې نه غرمه شي دغلته نور دقلته شي دغه ځای کې بې ظهیرت په غرمه کې او څنګه غرمه زو اون چې دا غرمه سوي رڼای رڼا څه مطلب لیس فیها صحاب پاغي کې دغه ني ریس پکې ني غرمه وي رڼا وي ریس پکې ني نو تاسو ته تا چې یو ګوري نو بل ته ضرر رسی قالو لا صحابه وینا وی خزه چلو دام پرې دی قال رسول الله وی فهل تزارون آیا تاسو یو بل ته ضرر رسوي فی رؤیت القمر په کتلو د سپومې کې لیلة البدر په شپه د بدر چې د پنځلسمې شپې سپومې وي او بیا سوي زوءن رڼام وي رڼا لیس فیها صحاب چې په هغې کې ریځ ني اصل کې چې ریځ نو ځینې خلک ویني او ځینې نه ویني قالو صحابه وي لا نه نو قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وي چې ما تزارون تاسو به یو بل ته ضرر اون رسوي فی رؤیت الله پلیدلو د الله کې یوم القیامه پر ورځ د قیامت چې تاسو الله ته ګورئ نو یو د یو قتل به بل ته ضرر نی ا مگر دون ضرر بی لکه د نور په کتو کې شي اوس د نور په کتو کې خو ضرر نشته نو د الله په کتو کې هم نشته الا کما تزارون مگر لکه څنګه چې تاسو یو بل ته ضرر رسوي فی رؤیت احدهما په لیدلو د یو د دوی کې د نور او د سپومې کې نو هلته خو ضرر نشته نو هلته به هم ني دا چې د قیامت عجیبه مناظر دي مختلف وختونه دي میدان حشر به لګېدلي په دې میدان حشر کې به مختلف حالات په خلکو راشي حتی تر دې پورې حتی اذا کان یوم القیامه چې کله شي ورځ د قیامت حساب کتاب وشي نو آزنا مؤذن اعلان به وکي یو اعلان کوونکی اعلان به وکي مؤذن یو اعلان کوونکی سبوي په دنیا کې چې چا د چا عبادت کړي دغه پسې د روان شي په دنیا کې چې چا د چا عبادت کړي هغه پسې روان شي یتبع کل امت تا روان دي شي هر یو امت ما د هغه چا پسې کانت تعبدو چې دې امت به د عبادت کو چا د بوتانو عبادت کو بوتانو پسې چا د عیسی علی السلام عبادت کو عیسیانو هغه پسې چې چا د عزیر عبادت کو دا هغه پسې میدان حشر به ټول کافران به تلاړ شي فلا یبقى نو پاتې بنشي په میدان حشر کې من هغه څوک یعبد غیر الله چې هغه به عبادت کو د الله نه بغیر ټول بلاړ شي هغه د غیر الله څوک دی چې دوی به عبادت کو من الاصنام چې هغه بوتان دي بوتان به د بوتانو پسې روان شي بت پرست به د بوتانو پسې روان شي والانصاب یا انصاب دي د انصاب او عبادت کوونکي به د انصاب پسې روان شي دا د طبیعه ویم انصاب نو پاتې به نشي الا یتساقطون مګر هغوی به په یو بل باندې وروغورځېږي فی النار په اور د دوزخ کې انصاب جمع د نصب د نصب نصب هغه شي ته وایي چې تا نیغ ودرولی اوس دغه شی مونږ نیغ ودرولی دی دا نصب دی دا مشرکانو د بوتانو عبادت به کو د بوتانو خو بوتان به چرته غون قوم کې یو بوت بو نو دوی باغ بوت ته نشو رسیدي مختلف بوتان بو نو دوی به خپل علاقه کې داسې تیګې نیغې او درولې وي نصب نیغې تیږې دا یو تیږه به دغه یو بوت نشانه وه بله تیږه به د بل بوت نشانه وه بله بوت تیږه به د بل بوت نشانه وه دې ماما به ساروی اومن چې دا د پلانی بوتو نو را به وسته هغه تیږه لا چې هغه کومه تیږه به دغه نشانه وه نو په هغې باندې هغې خواته به حلال کو دا وینې به د دې تیږې د پاسه را واچولې وی هغه ته اوس ورسېده دا هغه شو یو ته نصب وی او جمع سره لاله انصاب هغه درول شوی تیږي ریا ده خیال لري ها حتی تر دې پورې چې دا میدان حشر به د دې کافرو نه جارو شي حتی تر دې پورې اذا لم یبقى چې پاتې بنشي په میدان حشر کې الا منو مګر هغه څوک کان یعبد الله چې هغه به عبادت کو د یو الله هغه موحدین به پاتې شي په دې کې به دا دیندار خلک می او دا بی دین خلک به می برون کاغه نیکانی و فاجرون یا بدکاری خو چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت نه کړي دا نیکان او دا بدعمله دا به پاتې شي او دا دغه هم پاتې شي دا يهوديان نه دي او عیسایان وغبرات اهل الكتاب او دا باقی مانده د اهل کتابو دا کم چې د اهل کتاب اوس پاتې دي دا به پاتې شي چې دا د دوی مذهب منسوخ شوی دی اوس هم هغه خپل یهودیت پورې نښتي دي او د عیسایت پورې د څه شي غابر غابر معنی کوي پاتې او هغه باقی مانده خلک د اهلی کتابو دا چې کوم اوس موجوده يهود دی او دا موجوده عیسایان دي چې د دوی مذهب منسوخ دی او بیا منختی دی وپوري خیر فیقال لهم دی ته به ویل شي چې تاسو سره ناستي من کنتم تعبدون تاسو د چا عبادت کو دی باقی مانده او ته به ووایي قالو هغوی به ووایي نعبد عزیر ابن الله مونږ عبادت کو د حضرت عزیر چې هغه د الله زوی دی نعوذ بالله یهود به ووایي فیقال لهم وته به وویل شي غټ دروغجنو کذبتم دروغ مو وي متخذ الله من صاحبه ندی نیولی الله د خپل ځان د پاره خزا ولا ولد او نه اولاد وی خاص شی غواړي فماذا تبغون تاسو څه شی غواړي قالو ندی بووی ربنا قالو ندی بووی ای زمونږ ربا میدان حشر والو تګیو آتشنا مونږ تګیو ربنا ای زمونږ ربا چې د جهنم ته وکنیسی نو دا جهنم به داسې پړقېږي لکه شګوګل نی چې هغه شګه یو د لرې نه ښکاري ته به دا سین دی نه اوبه به ښکاري شګوګل فیشارونه نو دوی ته به اشاره وشي او ورته به وویلی شي الا تریدونه ایا تاسو نه ورځئ اوبو له هغه اوبه دي که نه فیحشرون الی النار نو دوی به بوتلی شي اور د دوزخ ته او دا دوی چې ور رواني که نه نو د لرې نه به دا دوزخ داسې ښکاري که انها سراب لکه ته به وایې دا شګوګل دی او چې دوی ورشي نو که ستاسو خیالي دا غټ اور نه دی دا غټ اور دا لمبه راپاسي او د بلې لمبې نه تاویږي داسې ثم تدعى النصارى بیا برو بلل شي عیسایان چې تاسو دلته څه شي ته عیسار یې فیقال لهم ورته به ویل شي من کنتم تعبدون تاسو د چا عبادت کو قالو دی بوی کنا نعبد المسیح ابن الله منګ عبادت کو د حضرت مسیح چې هغه د الله زوی دی نعوذ بالله فیقال لهم وتبویل شي کذبتم دروغ موي متخذ الله من صاحبه ندی نیولی الله د خپل ځان د پاره خزا ولا ولد اولاد فیقال لهم دوی ته به ویلی شي ما تبغون تاسو څه غواړئ نو فکذالک نو خبره به هم دقسې وي مثل الاول په شان دغه اول دی به وایي ربه موږ تږي یو او برا باندې اوس کا وای نو خو ځای کنه غلطه ورشه دا جهنم به ته د لری نه سراب ښکاری شه ګوګل حتی تر دې پورې اذا لم يبقى شفات نشي الا من كان يعبد الله په میدان حشر کې به صرف هغه خلق پاتې شي چې هغه د یو الله عبادت کو دا مشرکان مشرکان به چان شي من برن کاغه نیکی او فاجرن یا فاجری الله به د خپل شان مناسب وی تراشی په ډیر اندازه د رحمت نو اتاهم رب العالمین را بشی دوی تا غ الله چې رب العالمین دی الله به ورته راشي خو فی سو فی ادنا صورت په هغه ډیر نږدې صورت کې من اللتی هغه ته راوه چې دوی ته معلومو فیها پاغې کې الله به ورته په هغه صفت راشي چې کم صفت دوی ته معلوم دی مؤمنانو ته دنیا کې چې الله دسه دی الله دسه دی اقا صفت ته بنزدې راشي هغه دوی ته چې کوم د الله صفت معلوم دی بعینه هغه ته ډیر قریبي فی ادنا صورت په هغه ډیر نږدې صفت کې من التي هغه صفت ته راوه چې دوی ته معلوم الله فیها پاغه کې الله به د خپل شان مناسب دوی تراشي فیقال نو ورته به ویل شي چې تاسو دلته څه شي ته ناست یې ټول خلک لاړل او تاسو دلته یې یهود لاړل عیسایان لاړل بت پرس لاړل او تاسو دلته یې مازا تنتظرون تاسو د څه انتظار کوئ یتبعو کل امتنا لاړو هر امت ما د هغه چا پسې کانت تعبدو چې دی امت د چا عبادت کو څوک بوتانو پسې لاړ څوک بل پسې نو تاسو دلته څه کوئ قالو نو دی به ووایي ربا په دنیا کې ته موږ ځان جدا کړی و نو اوس ورسره څنګه لاړ شو فارقنا الناس موږ ځان جدا کړی و د دغه خلکو نه مراد د دې خلکو نه دغه مشرکان دي فارقنا الناس منګه ځان جدا کړی او د دغه مشرکانو خلکو نه په دنیا په دنیا کې رب صخ ورته محتاجو هغه سره مال مو دولت مو من سره اسم نو رب بیا اندازې د کافرو ته من محتاجو خو سره د دین من د دوی نه ځانونه جدا کړیو علا افقر ما پاغه ډیر محتاج هغه حالت کې کن الیهم چې مونږ وو هغوی ته بې اندازې مونږ دې کافرو ته محتاج یو ربه په هر څه کې ورته محتاج یو او بیا مونږ د دوی نه ځانونه جدا کړو ولم نصاحبهم او مونږ د دوی سره مرګتیا او نکړه رب ستا مرګتیا موکړه ونح ونحنو ننتظر رب ربنا الذي او مونږ انتظار کو دا غیر رب کنا نعبد چې مونږ عبادت کو فیقول الله بو توي انا ربکم زستاسو رب يم کنه دلرالم دوی ته به دا پته نه لګي چې دا زمونږ رب دی وی دا چرته دوکه را سره څوک کوي فیقولو الله به ورته وایي انا ربکم زه ستاسو رب یم فیقولون نو دی به وی توبه توبه توبه لا نشرکو بالله منګه نه شریکو د الله سره شیئا څه شی دا ټکی به وی مرتين او ثلاثه بیا به غوی ته رستو دا پته ولګي چې وای خدای ګو دا خورابو نو بیا به الله وی چې زه چلو څوک د بوتانو پسې لاړل او څوک د یو پسې لاړل او څوک د بل پسې او تاسو د یو رب عبادت کړي او زه د خپل رب پسې زه الله به ټول دغه ته راولي جنت ته به راولي ښه زه بس